نشی معاف کیدی ولا یعتد بفعله ذلک او د ده دغ فعل ته هیڅ اعتبار او د ده دغ فعل ته هیڅ اعتداد او اعتبار آبه نه ورکول کیږی شریعت په دی خبری باندی چه کړی دا نص کړی دا شا جی سره فلا جرم انه فتح بینه و بین الله باب ولو کراس عبرة نو معلومیږی چی الله تعالی دده په مابینځ کی به یو دروازه د رحمت کولاو شی اګر که د ستنی هغه مقصد داده چی سر وره مقصد داده چی ولی نی هغه به کولاو شی او پته ولګیدله چی دا نیاتو چی کوم دی په اعمالو کی چه ده دخل ده نیاتو په اعمالو کی دخل ده واما من اهلک المدینة او شاه صاحب چی هغه ما کیسه کړی وه کنه هغه دنیوی لحاظ سره چی یو سړی مثال په طور مناهجو خلاف کئی نو دنیا کی لکه هغه بند مات کی نو ځان بچ کی نور قوم غرق کی دی وی چی نه نه ده خو دا خیال دی چی که ځان می بچ که خو اخروی لحاظ سره ده ځان بچ نه که بلکه هغه ټول قوم هغه هلاکت سزا آب هم چی په ده باندی هغه خبر نه یو قسم استدراک غوندی کئی معمولی غوندی حقیقی استدراک نه ده څنګه به دی کامیابی حالانکه هلته فرشتی دی چی هغه اقصی همت تی دوی هغه دعا ده لمن یسعی فی اصلاح العالم بار بار مو بیان کړی چی کوم اصلاح دی عالم کی کوشش کئی فرشتی هغه ته چه کئی دعاګانی کئی او هغه نه خوشحالیږی او فرشتو خوشحالی او ناخوشحالی دا باعث تی ثوابونه دی عقابونه ګرځی وعلی من سعی فی افساده او بدعا غواړي هغه دې پاره چې چوک سای په افساده کوي نو چې ټول کله تباہ کنو دی به څنګه کامیاب شي دی هم تباہ ده چی یا به په ده سزا یا جزا رسی خو ولدقت مدرکها جعلنا دعوة الملائکة عنوانا لها خو هغه دقیق تا هغه نه مونږ تعبیر نشو کولای نو هغه نه مونږ تعبیر په دعا به دعا د چا سره وکړو بیا فرشتو سره وکړو نو دا سړی هم چه دکان به هر حال مقصد دا دی د ټول بحث حاصله خلاصه دا اصلا چه مقصد دا چه یو دنیوی احکامات تی او یو چه دی اخروی احکامات تی نو دنیوی احکاماتو کی ټیک ته د پیکرهای محسوس باندې دنیوي احکامات جاري کیږي، زړو نه خو یو خدای خبر ده، ملکاتو نه، خو اخروي احکاماتو کې څوک وایي چې صرف په پیکرهای محسوس، څوک وایي چې نه صرف په هغه ملکاتو او نیاتو باندې او څوک وایي چې نه ها صحیح مذهب دا دی چې نه اعمالو باندې ترتب د جزا سزا ده خو مع الارتباط بالهیئات نه بالهیئات النفسانیه دی ارتباط سره سره او دا عین چې دا حق مذهب ده دا عین حق مذهب ده. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداې حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زرالم سره ملاویږي الرحمن الرحیم باب اسرار الحکم والعلت باب اسرار الحکم والعلت دا باب په بیان دی اسرار دی حکم کې دا او په بیان دی اسرار دی علت کی ده اصل کی دی بندگانو دی عبادو دری قسمه افعال دی دی عبادو افعال ادری قسمه دی یو دی عبادو اغا افعال دی چی هغی افعالو سره بیا دی عبادو نه الله تعالی آ چه کیږی راضی کیږی یو دی عبادو داسی افعال دی بل دی عبادو داسی افعال دی چی که هغه د عباد کئی نو الله تعالی په هغه باندې ناراضه کیږي او دریم قسم د انسانانو افعال آ داسې دي چې آ نه د رضا الهی تقاضا کوي او نه د ناراضګی الهی تقاضا کوي نو بهر حال چې مجموعی لحاظ سره داسې سوچ پر وکړي شاه صاحب دا یو کمال ده چې یو ډیر عظیم شی چې وي ډیر لمبه چوره شی دا یې چکی سره ارغونډ کړي په هر حال د انسانانو افعال ډیر ګڼ شی افعال دي خو ده دا درې حصو کې غټ سره چه کړه ار تقسیم کړه چې درې قسمه افعال آ د انسانانو دي یو هغه افعال دي انسانانو چی په هغه باندی الله تعالی خوشحالیږی ادا دی ده دی په هغه راضی وی یو هغه افعال دی انسانانو دی چی په هغه باندی الله تعالی ناراضه کیږی او هغه دی الله تعالی ناراضگی باعث ګرځی او یو هغه قسمه افعال دی دی انسانانو چی هغه نه دی رضا سبب ګرځي ان د سوخت که کای او که نه کای چی برابری اوس دی قسمه دا دری قسمه افعال شو نو په دی کی اوس یو امتیازی خط رباسل دا دی تاسو امون په خپل مقصد دا چه عقل سره او خپل فهم و فراست سره دا امتیازی خط نه سور باسلای چه هغه کوم افعال دی چه الله تعالی په راضی کیږی او کوم دی چه الله تعالی په ناراض کیږی او کوم داسی دی چه هغه د رضا او د مقصد دا دی چه سخط سبب نه ګرځی او کولای نه کولای چه یی برابری ټیک ته یو در معلوم کو دوه در معلوم کو په خپل عقل و فراست سره دری در معلوم کو لیکن انسانی عقل چه دا آ دی دی پاره کافی نه ده چی د دی هغه افعالو په مابینځ کی داسی یو امتیازی خط چی کی را وباسی چی بلکل روز روشن غوندی خبره کی چی دا دا قسم افعالو باندی الله تعالی ناراضه کیږی په دغه راضی کیږی او دا بل چی دی بینا بین دی نو دی الله تعالی حکمت بیا د دی خبری تقاضا وکړه او د الله تعالی رحمت تامه د دې خبرې تقاضا وکړه چې دې د پاره چوک رواستئ، انبیاء کرام، آ دنیا ته رواستئ او هغه دا امتیازی خط د افعالو د عبادو کې چه کی راکاږی او خلقو ته دا خبره بیان کی چې په دغو دغو شیونو باندې الله تعالی دا د الله تعالی رضا باعث دي او دا دا شی نه د الله تعالی ناراضګي او دا دا شی نه داسې دي چې دې کول او نه کول چې دي برابر دي نو دې دې وجې نه خدای پاک بیا دنیا ته انبیاء کرام رواستول او دا د عین د ده حکمت تقاضو چې وه موافق خبره وه ښه جي او دا دې دپاره الله تعالی وکړو چې سبا بیا هلته داسی نه چی یو کس الله تعالی هلاک کړی وی او برباد کړی وی خدای مو دی بربادی نه وساتی او هغه بیا الله تعالی ته سبا هلته وایی چی خدای پاکه خو زه تا ګمراه کړی وم تا ګمراه پیدا کړی وم او تا چه هلاک کړی وم او ده پاره بیا یو جرات او یو حجت چه وی حاصل وی نه دی دی پاره خدای انبیاء راواستول چه هغه خدای پاک به بیا هلته ورته وایی چه ما خو درته انبیاء استولی وه ای خو تاسو ته ټول افعال ښودلی وه چه په دې دې افعالو باندې الله تعالی خوشحالیږي په دې ناراضه کیږي او دا داسې دي چه دې کښې رضا او نه رضا چه دې برابر دي که کئ او که نۀ کئ امور مباح دي نو ما خو دې دې پاره درته انبیاء استولي وو نو چه کله بیا چوک خدای پاک هلاکئ نو بعد بینة بئ چه کئ هلاکئ او که بیا چوک خدای پاک زمدئ کئ یعنی هدایت ورکئ نو بعد بینة او دې دې پاره چی بیا هلته بندګانو د پاره په الله تعالی باندی حجت نه یی بلله الحجة البالغة الله تعالی د پاره چه حاصل وی حجت بالغه حاصل وی تاسو په دی خبره پوه شو دا کیسه شاه صاحب ته کوي بیا وروسته یو یو سټاپ باندې ورو ورو ورجو باب اسرا عجیبه ابحاث شروع کړی دی خو چې چا مطالعه کړی لا خدای ورته ذهن باریک ورکړی یا په پوهیږي کنه بیا به ورله خوند ورکوي که نه هسې به وایي چې یاره شاه صاحب چه سهار وختي له خوبه چې یو باسلي یو او که چا تاغي یې نو هغه به وایي چې یاره دې پاره درې شپې خوب قضا کول په کار دي خو د یو یو بحث آ د زده کولو ده شاه جي باب اسرار الحکم والعله دا باب د په بیان د اسرارو د حکم او علت کې عنوان تاسو ته کېښودلی شو افعال العباد علی ثلاثه اقسام د عبادو افعال ادری قسمه دی اعلم پدې خبره باندې ځان پوی کا ان للعباد افعالا چې عبادو لپاره افعال دي یرضی لاجلها رب العالمین عنهم چی راضی کیږی دی هغه وجه نه الله تعالی د دوی نه وافعالا او عبادو دی پاره ځنی داسی افعال دی یسخط لاجلها علیهم چی ناراضه کیږی دی هغه وجه نه الله تعالی بیا په دوی باندی وافعالا او عبادو دی پاره ځنی داسی افعال دی لا تقتضی رضا ولا سخطا چه آ نه د رضا تقاضا کئی او نه د ناراضگی تقاضا کئی نو چه کله داسی دری قسم افعال وو فاقتضت حکمته البالغه نو تقاضا وکړه حکمت بالغه د الله تعالی ورحمته التامه او رحمت تامه د الله تعالی د دی خبری تقاضا وکړه ان یبعث الیہم الانبیاء او طلب کی د دوی نه هغه اول قسم افعال چی کومو باندی الله تعالی راضی کیږی وینهی عن الثانی او دویم قسم افعال چی الله تعالی په ناراضه کیږی هغه نه چه کی منع کی ویخیرهم فی ما سوا ذلک او په ما سوا د دی کی دوی ته چه ورکی اختیار ورکی چی که کوو یی او که نی کوو او دا څه دی پاره دی دی پاره لیهلک من هلک عن بینة دې لپاره چی الله تعالی بیا چی کوم بربادوی نو چی هغه برباد کړي وروسته د واضح حجت نه ویحیی من حی عن بینة او چی چاته هدایت نصیب کړي نو هغه ته یې نصیب کړي بعد بینة وروسته د واضح چه ده حجت نه شاه جی حکم تعریف حکم چاته وتایی نو یو خو تاسو ا مقصد دا ده چی چا مسلم ثبوت ویلای چا مقصد دا ده چی تلوی توزیع چا دواړه بیا ویلای دا خو لا نور علی نور وی نو تاسو یو دی حکم تعریف دی اصول فقه علماو پاغه کی ارویدلای دا زبان کی چی حکم چاته وتای خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر بالاقتضاء او التخییر بیا مو احکامات ویلی دی غټ مقصد دا ده چی اقتضاء کی مو بیا ویلی چی طلبی پکی طلب بیا مو ویلی دی چی طلب کله دی فعل وی او طلب کله دی چا وی ترک وی بیا ته طلب کله جزمن وی او کله غیر جزمین وی دارنګ د طلب د ترک بیا کله جزمن وی او کله غیر جزمین وی نو پدی کې مقصد دا چې هغه فرایض واجبات چکم دی واجب و فرائض دا پیو کی شماری صرف غیر اعتقادی فرقی او مقصد دا چې سنن مؤکدہ او حرام مکروه تحریمی دا شینا دا پکی ته راله او یا پکی ته تخییر وی نو په دی کی هغه امور مباحه هغه پکی راله او ځنی بیا یو بل قید ورسره لګی او وضعا نو تاسو ته بیا زه تقسیم کوم دی مسلم ثبوت پرنا کې احکامات دو قسمه یو احکامات تکلیفیه وی او یو احکامات احکامات وضعیه وی نو څوک د وضعاً قید دې لپاره زیاتوي چې هغه احکامات وضعیه هغه مقصد دا دی چې څه شي پکې داخل شي احکامات وضعیه خو شاه صاحب عجیب تعریف کوي د حکم وروسته د حکم لږ تشریح درته کوم د مسلم ثبوت عبارت بعینه درته نقل کوم شاه صاحب عجیب تعریف کوي د حکم نو دې ته تاسو عنوان لګولی شو تعریف الحکم دو تعریفونه دی کوي بی نشانه د رضا او د سخط نه چی یو فعل افعال یو فعل داسی وی چی هغه پورې رضا او سخط متعلق شي یا د رضا او د سخط نه چوي بے نشانه وي یعنی نه ناراضگی وی پکې نه رضا وی پکې نو دې سره وس یو وردا ولګاو ويخيرون فيه يا خلق په هغه کي چه وي خوشحال وي هغه يعني اختيار وي ورته پکي که کئ او که نۀ کئ ايما شئت چه کوم دي خوښ يي فقل هو الحکم نو ته ووايه چه دا حکم ده يعني که حکم دا تعريف کئ چه تعلق الرضا والسخط بالفعل وکونه غفلا منهما او که دا تعريف کئ چی کون الشیء بحیث یطلب منهم وینهون عنه ویخیرون فیه ای ما شیت چی کوم دی خوښ ئی فقل هو الحکم نو ته دا ووایه چی دا څه ده حکم ده نو دی کی یو قسم دوه مقصد دا دی چی تعریفونه وکړی جار څه دی خاوندانو دی لوی علم نه چی په لول سره اشاره وکړله لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ته نو چور معمولی عبارت ویلا دوه تعریفونه دی حکم چکړه پکی بیان کړ شاه جی اوس یطلب منهم کې طلب راغی ینهون عنه کې چې یو شای داسی چې آ دونه طلب کاوسی ینهون عنه کې نهی رالا چې یو شای داسی چې ایغنه دو منع کول شي اوس شاه صاحب راد رومی دا خبره ترته بیانوی چی دا طلب په دوه قسمه ده او بیا دا خبره ترته بیانوی چی دا نهی هم چه ده په دوه قسمه ده یعنی دا مطالبه په دوه قسمه ده او دا ممانعت پیوشینا دا هم چه ده په دوه قسمه ده مطالبه دوه قسمه ده یو مطالبه مؤکده ده کلک مطالبه چه هغه تقاضا دی دی کئی چه که دا فعل مطلوب دی وکړو نو الله تعالی به بیا راضی وی او تا ته به ثوابونه په در کئی او که چیرته دی بیا پریخودو بیا به دا دی ناراضگی او دی عقاب باعث جوړیږي دا هغه درجه دی فرائضو او دی واجباتو ده او بلا مطالبه غیر مؤکده مطالبه ده بلا مطالبه غیر مؤکده مطالبه ده غیر مؤکده مطالبه هغه چه که دا فعل مطلوب دی وکړو نو رضا به حاصل شي او ثواب به حاصل شي خو که ودې نه کړو نو بیا با ناراضگی او عقاب دی دی په ترک باندې نه نو دی که دا مستحبات نوافل وغیرہ والطلب منه مؤکد طلب یو طلب هغه مؤکد طلب ده یقتضی الرضا والثواب علی فعل المطلوب چه دا تقاضا دی رضا او دی ثواب کئی پا فعل مطلوب باندی والسخط والعقاب علی ترکه او دی ناراضگی او دی عقاب تقاضا کئی پا ترک باندی ومنه غیر مؤکد او بل طلب هغه طلب ده چه هغه طلب غیر مؤکد ده نو ده طلب غیر مؤکد چه وی یقتضی الرضا یقتضی الرضا والثواب علی فعل المطلوب دا تقاضا دی رضا او دی ثواب کئی په فعل مطلوب باندې دون السخط والعقاب علی ترکه اپ ترک باندې دی ناراضگی او دی عقاب تقاضا نکئی دارنگی نهی ممانعت هم دو قسمه ده یو ممانعت مؤکده ده او یو ممانعت غیر مؤکد ده ممانعت مؤکده دی توتای چی کوم شی نه ته خدای پاک منع کړی په کلک منع سره نو دی دا مقصد چی کدا شای تا پریخود نو تا ته به ثواب وی او الله تعالی په دې باندې راضي کېږي او که بیا بالفرض کله دې وکړ بیا به عذاب وي او الله تعالی به په دې باندې ناراضه کېږي او ممانعت غیر مؤکد عادی تورتای چې که هغه کار تا پرې خود نو ثواب ده خو که بالفرض ودی که بیا عقاب او ناراضګی نسته نو دا هغه ممانعت غیر مؤکده یی النهی قسمان نهی په دوه قسمه باندې ده دارنګې لکه طلب په دوه قسمه و وکذالک النهی منه مؤکد یو هغه ده چې هغه نهی مؤکده ده یقتضی الرضا والثواب علی الکف منه چا تقاضا د رضا او د ثواب کئ په بند کیدلو کی د هغه نه لاجل النهی و یقتضی السخط و العقاب او آ تقاضا د ناراضګی او د عقاب کئ علی فعل المنهی عنه و منه غیر مؤکد بل هغه نهی ده چا غیر مؤکده ده یقتضی الرضا والثواب علی الکف عنه چا تقاضا دی رضا او دی ثوابونو کئی په کف سره دی دینا چه که ځان دی ونه بچ کو لاجل النهی خو دی وجه نه دی ونه بچ کو چه الله تعالی دا شی نه مونږ چه یو منع کړی یو دی وجه نه دی بچ کو هسی نه چه هسی په قادر نه یې لا چه نو بیا ثوابونه دی دون السخط والعقاب علی فعله البته که ودی کو نو ناراضگی او عقاب هم نئی اوس شاه صاحب وائی چی دا به مونږ سنګه معلومو کنه مثال الفاظ دی طلب خو یو شئی اقیموا الصلاة طلب دا اذا حللتم فاصطادوا نو فاصطادوا چه دا طلب دا تاسو په دې خبرې پوه شئ نو هغه طلب دا هغه طلب دا شاه جی بل ممانعت وی ممانعت نو مقصد دا دی چی آ دا ممانعت تا چی تاسو قتل مه کوو دا ممانعت تا او یو مقصد دا دی چی اسی معمولی شی نه چی وی ممانعت وی خو صیغی خو دواړه یو شی یی هغه دی امر صیغه یی وی هغه دی امر صیغه یی هغه دی نهی صیغه یی هغه دی نهی صیغه یی اوس با پدی کی مونږ یعنی یو امتیازی امتیازی یعنی یو امتیاز او فرق دا به مونږ چرنګ پکې کو چې کومه صیغه دی امر دا هغه طلب مؤکد دی پاره دا او کومه غیر مؤکد دی پاره دا او کومه صیغه دی نهی آ طلب مؤکد هغه مقصد دا چې نهی مؤکد دا او کومه غیر مؤکد دا دی کی با مونږ مقصد دا دی چی څه چل کو نو شاه صاحب وایی چی دی تا ته زه طریقه تروشوم چی دا کوم الفاظ دی طلب او دی منع تا خواته دی تو دی دی اعتبار به وکی او دی محاورو دی خلقو اعتبار به وکی او د دې چې کوم ضد ده هغه باندې به نظر واچوي چې ودره ضد کومې درجې کې کول او نه کول کومې درجې کې دي خود به خود به تا ته پته ولګېږي چې ودره دا نهي یا دا امر مؤکد ده که غیر مؤکد ده لکه مثال په طور باندې دا من راغلی ده چې تاسو قتل مه کوئ نو اوس ته دې ضد ته وګوره چې هغه قتل ده چې هغه د کومې درجې ګناه ده نو هغه خو یو عظیم جرم ده او ټول نظام چې دی خرابول دی او دی الله تعالی مخلوق آچ دا بگاڑ کول دی نو غټ جرم دا دی دیغم زید پتہ ولګی دلا چی دا نهی چی کوم ده بل جانب کی ده دا چه ده مؤکده نهی ده دارنګه راغلی دی اقیموا الصلاة تاسو مونس کو اقیموا الصلاة نو اوس چی اقیموا الصلاة راغلی دی نو اوس په دی هغه جانب مقابل ته مونږ وګورو دی مونز نه کول نو خو یو عظیم جرم ده پته ولګیدله چی اقیمو الصلوة کی به امر به چه وی مؤکد وی یا امر به چی پکی مؤکد وی ځکه چی هغه جانب مخالف هغه چی وی عظیم نو دی ته به یا وګوری نو په دی سره به تاته مقصد دا دی چی دا پته لګیږی چی دا امر مؤکد ده او دا چه ده یا به د خلقو محاوری ته وګوری اوس ته وګوره اذا حللتم فاصطادو نو واضحه خبر ده چې که ښکار دې نه وکړ نو هیڅ داسې جرم خبره نه ده پته ولګېدله خود به خود چې دالته فاصطادو کې هغه مقصد دا چې امر کې هغه تاکید دا طلب مؤکد نه ده بل په دې سیغو کې په دې سیغو کې د هغه محاورات د خلکو هغه پکې ته ټير چې وي دخل وي د شرعي احکامات چې دي او که تاسو د قرآن او د حدیث هغه لهجې ته کتلي نو هغه د یو عام محاوره ضرب الامثال وغیره داسې یو آسان ترینې چې دي په لهجې باندې دي نو بل عام محاوراتو د خلقو نه هغه نه دا پته لګی چی دالته دغه جای دغسی جای چی دا سړی امر صیغه استعمال کی نو دا چا لپاره یی مؤکده وی او د دغسی جای چی استعمال کی بیا دا مؤکده نه یی عام محاوراتو او دغه نه مقصد دا دی چی پته لګیژی ګوره ته په خپل ذوق سره دا پته لګی کله تاته چوک ووایی داسی وکړه نو نیه کای او کله درته ووايي سر په ماته يې ځکه چې هغه انداز بيان نه او د محاورې نه د دغه نه سړي ته پته لګېږي چې دالته اوس ما نه د طلب مؤکد ده او دالته ما نه د طلب مؤکد نه ده دالته ما نه دا منع مؤکده ده او دالته ما نه دا منع مؤکده نه ده عام په دې سره هم څه کېږي پته لګېږي. نو په دې اندازې سره به مقصد پته لګی نور شریعت کې خو عام واضح هغه یی چې مثال ایغه بیا نورو طریقو سره چې مثال ایغه فاستادو ایغه نورو کې هغه سره مونږ پته لګو چې هلته امر فرضیت د پاره ده تاکید د پاره ده ابل جای چې ده ندب د پاره هسې یو استحبابی اباحی چې ده اباحت ته چې که کئ او که نه کئ نور قرائن وي خو مقصد دا چې عام انداز چې که ته هسې يو معلومول غواړې که نه يو قاعده ورپاره نو په دې طريقې سره بيا ته چې کولای شې معلومولای شې دا خبره درته کوي واعتبر بما عندک من الفاظ الطلب والمنع. او ته اعتبار وکړه بما په هیغ شي سره عندک چې تا خوا ته کوم دي الفاظ د طلب او د منع وبمحاورات الناس فی ذلک فانک ستجد بیا به ته زر موند کې تثنیت کل قسم یعنی دوالی د هر قسم که نهی ده او که طلب ده مقصد محرم یعنی فانک ستجد تثنیة کل قسم امرا طبیعیا لا محیص عنه ته به د تثنیه د هر قسم یعنی که نهی ده او که طلب ده کل قسم نه دا مقصد که نهی ده او که طلب ده په دې کې به هر یو کې دوه والی دا ته یو امر طبعی مینده کې چې دا یو امر طبیعی ده چې نهی په دوه قسمه ده او امر په دوه قسمه ده يو مؤکد دي او بل غير مؤکد دي دې نه به بالکل خلاصوالی مينده نه کې او دې کې به ته اعتبار د چا کئ د هغه الفاظو د طلب او د منع او د محاورې د خلقو او مقصد دا دی چې هر يو هغه ضد هغه منطوق يو منطوق وي نو د چا کوم باندې راغلي لکه اقيموا الصلاة دا منطوق ته نو د دې هغه ضد ته به وګورې چې هغه عدم اقامة الصلاة ته چې و د هغه د رضا سبب ګرځي که د ناراضګي، که هغه د ناراضګي سبب ګرځي ده پته ولګېدله چې آية طرف نهي چې دا مؤکده ده اوس تاسو پوه شوي او که د هغه امر منطوق چې دا د هغې ضد. هغه د ناراضګي سبب نه ګرځېده چېرته معلومه شوه چې دالته امر هغه یعنی د طلب مؤکد نه ده تاسو په دې خبرې پوه شو بحث لږ اهم ده دې وجې نه سړی زر زر نه شي په تلای نو نفلو غوندې بحث نه ده ګوره شه شه جي فالاحکام خمسة احکامات پنځه روتل ایجاب و ندب و اباحة و کراهیة و تحریم دا پنځه احکامات شو والذی یؤتی به فی مخاطبة الناس اوس دا احکامات چه سله پنځه شوه اوس تاسو په دې خبرې باندې ځان پوه کو چه ګوره شریعت مقدسه يو ګوره جزئيات وي او يو چې وي کليات وي شريعت خو عامو خلقو د پاره نازل شوی ده صرف منطقيانو باندې او معقوليانو باندې شريعت نه در نازل شوی نو چې عامو خلقو باندې نازل شوی ده نو عام خلک کلیات نه پېژني. عام خلک دا نه پېژني چې دا صغرا ده، دا کبرا ده او دا دې منځ کې حد اوسط ده او مثال دا مقیس ده، دا مقیس علیه ده او دا د دې منځ کې څه ده؟ هغه علت مشترکه ده لهذا هغې کې دا حکم ده په د بل چې کې به دا حکم عام خلک په دغو قیاساتو باندې او په یو منطقي انداز باندې او معقولي انداز باندې کلیاتو باندې په دې باندې نظر د عامو خلکو نه وي عامو خلکو نظر په دې باندې نه وي او شریعت خو عامو خلکو د پاره نازل شوی ده نو لهذا شریعت کې جزئیات بیان دي که قرآن کې دي که احادیثو مبارکو کې دي څه بیان دي جزئیات جزئیات بیان دي یو جزئی جزئی حکم چې دا بیان ده ګوره ډیره دقیقه خبره ده سوچ ته کو یو جزئی جزئی حکم چې دا بیان شوی ده ليکن بل طرف ته چې سړی وګوري نو پېښه دا ده چې د جزئيات يو غير منضبط شی وي. جزئيات دا په حصر کې او په ضبط کې نه رادروي او د.